باب اذا قد الحاكم بجور او خلاف العلم فورد دا راتون کې مثال خو بالکل قضا د جور د نصوصنا خلاف شوی ده ذکر رسول الله اسلام وی یا الله د وزاره محدث مخکې شعر اوس قاضي چې قضاوت کوي دې پر قضاوت کې د نصوصو خلاف دي ظاهر کې نصوص دي قضاوت مرشتي وي خدا قضاوت په صلح کړې وي نو په صلح کې خو دا مساهله شته په مرزي د متخاصمانو خو صلح شو خدا به طریقې صلح نه بلکې به طریقې قضاوت او ورمل کړو نو کو د نصوص نه خلاف او بالکل مردود قضاوت دی کو د اجتهاد په وجه باندې د تیروتې وی نو ګورو چې د مجتهد دی کو مقلد دی کو د مجتهد نیوی او د قضاوت کړی دا خلاف اهل علم د کړی دی فورد د امام چې کوم اجتهاد په هغه قضا وکړي او ده هم مجتهدي نو به په دین ده هم کو چې دا خلاف چوکو نو بل دی اجتهاد نه خلاف کو یو ټیک دا مجتهد دی په خپل اجتهاد عمل وکړو کنه د خپل اجتهاد کې روس پیش شي د تیر وته خپل اجتهاد کې نو څو سره خلاف نه دی وې په دې کې اختلاف دی څو کوئی دا هم مردود دی ځکه چې د خپل رائے خیمه شو په دې چې ما غلطي کړې ده په غلطي ولې مضبوطي او دیم قانون دا دی چې حدیث ویل شوی دی بار بار ویل شوی دی مخکې ترجمه الباب سره وتا دی چې امام دې هم ځان اوچت نه غني او هغه دې کوشش کوي چې خلکو مابین کې روح وځي ینه امام یاتی علی قوم امام د پر هم دا نه چې اماج همیشه دا قضاوت کوي تکا قضاوت چې ول پر راځي به په ځونه کې نفرت راځي وصلح خیر د قضاوت نه صلح غوړه ده وایا فأما يستحق للكاتب أن يكون أمينا عادلا وبه قال حدثنا محمد بن عبيد دا کم قضاوت وشي دا به لیکل غواړي لیکل چې کوي کاتب به کاتب به امین وي کاتب به سنجیده وي چې کتابت کې ته غلطي ورشي سنجیده کس بیا د مصنف خدا عادت دی چې دا په وسط رواني اگر چې دا حادثه خو د قضاوت ستا خوند لري د دې تعلقه چې دا خو د کتابت د کیا قرآن سره خو بیم کتابت خدای کنه دا د قران اعتماد رفع کېدل نه دي دې کال اخر دې تاسو ځوانان خدای نو ته وی وی هم د دیو جن دا کسوک دې دا خزیمه د من من شهید خزیمه ده او کړه د دې متعلق ابو خزیمه راځي او کړه ابن ابي خزیمه راځي دا 10 منټ وغواړي دا وسم خلک په دې کوشش کوي چې د قران شریف ته بالکل ترجمانی کو یو څوک کوي او په خپل خاصم چې خبره نشي کولای وکیل خبره کوي هغه وکیل به په ترجمانه سکی دی پښتو یې او هغه وکیل ته انګریزي وایي لکه دا عذاب خو په دې ملک مقرر کړی دی په دې زم ترقی ده وایا دا خدای سوي نه دا خدای سوي دا وی کړی ها او یو سړی سبا پیری کړی دا غیر رپورټ د تکي ترجمانی دا وکړه ویل شوی د مخکې دا حدیث دوه دې ځله ویل شوی ها بعض ناس څوک دی والله علم امام شافعي صاحب دی حتى رأيت بياض ابنيه على على هل بلغت باب بقاعة الإمام وعلي مشورة دا مشورې والا او اهل مشورې تفسیر دی خفیه معلومات دی کی او هغه اعتمادي کسي هم وعلي مشورة ابن طاعة ابن خلا البتانه چاته وي دخلا چې خبره کې درنه داخلي حقیقت چې هغه الهامات په دې کې غورځي دته بیعت د خلیفه وي د امام بیعت د جهازداني بیعت د تزکیه او نفذان دی او بیعت د قال شهدت ابن عمر ذا حاضر ما ابن عمر تا حيث اجتمع الناس کله چې خلق را جمع کېده په سلطنت د عبد الملک ابن مروان کاتبانو د معاهده ولیکله د عبد الملک سره یا دې تاسو زبیر او طلحه عبدالرحمن او عثمان او علی رضی الله تعالی عنہ دا شپږنیزه کمیټه مقرر کړو فتشاور اجتمعوا فتشاوروا قال هم عبد الرحمن لست بالذي ينافسكم على هذا الامر زنه پاو کې چې درغبت کوم د تاسو غونډه کې دې مشرای ز او دې غرض نه ولکنکم ان شئتم اخترتلکم منکم لیکن کوم خوخه نو تاسو کو کس مقرر کما زبا د انتخاب کمشنر شمه فجعلوا ذلك الى عبد الرحمن مديرا خبر عبد الرحمن تا والا کړ چې بالکل صحیح خلا پیدا کمشنی تا تا ورشه هر کله چې حواله کا عبدالرحمن تام له عمر دی اختیار مال الناس علی عبدالرحمن نو خلق راجم عبدالرحمن باندې او راي ورکولي چې منتخب بدام حتی ما را احد من الناس يتبع اولئک راحت ما نه د هیڅ څوک په خلق کې چې دین او خلق په روانو ولا يتعقبه ان دا هغه کندي د خو لاندې کولې معنی زوسته په څوک نه تلوم دی عبدالرحمن بس کړو وما لنا صلی عبدالرحمن شاعرونه تلک لیل حتى اذا كانت ليلتي اصبحنا منها فبايعنا عثمان حتى چې وه غشپا چې موږ سبا کړو به بیعت عثمان سکاو مصر وی ترخنی عبدالرحمن د شپې عبدالرحمن راغی بعد حجم من الليل پس حصې د شپې نه چې حصه د شپې تیر تیر شوی و حضر بل با دروازه ویلا حتی استيقظت حتی چې رایشما فقال راك نائما من غمان مې روان دي وراك راك دونه سيکي بیا عبدالرحمن وی فلا مکتحت حاجتنا دی کثیر نمین ما خستر غان نه د پټه کړې په دې دې شوګي سپر زیات خو ما خو من نه کړې ترګې مې نه توري کړې خو مې نه کړې به ماته انت الله پاشا فدو سعید سعد چې دا په دې کمیټې د مشورې کې شریکو ما دوان راو بلل دتا پشاور رحمان عبد الرحمن دې دوه سم مشرک ولا سمدانی دې ما تواز کو ورشه دې راو بلا فدعوتو فناجاه داری سیدان خبر کړه حتی بهار الليل حتی چیش په پخښلا او نا وخت شو ثم قال علي قام علي من عنده ولا تمن او تموا چې ما بخلفه ګرځي دې سمو عبد الرحمن ابن عوف چې ونه یو شامل علی شین دا علی نه تقدې دې دا چې د سنه چې بیا عثمان سعودي کې او بغاوت نشي به ما ته چې دا شاه عثمان دا وره فنا جاو حتا فرق بینهم المؤذن چې مؤذن دې تفرقه وکړه سار شو بسرحه فلما صلنا الناس صفا واجتمع اولئک رهت عند المنبر دا د مشورې کمیټې ممبر سره نږدې شو فارسل الى من كان حاضر من المهاجرين والانصار جواب لکه هغه چاته چې حاضر د مهاجرین انصار نه ورسره الى مرعد عناد او جواب ولکه د لخر مشران ته کم چې میجرانو نو هغه ته جوابونه ورکړي چې راشي وکان وافو تلک الحج مع عمر او دی موافق شو په دا حج کې د عمر سره او عمر چې د حج نه واپس شو به شهید شو فلما ایتم عمر کلا چې دی را جمع شو تشهد عبد الرحمن نو خطبه عبد الرحمن ویلا ثم قال ما بعد علی انی قد نظرت فی امر الناس ما سوچ کړی د خلق برای کې فلما هم يعدلون بعثمان معنی دې چې څوک برابرې د عثمان سره ټول عثمان غواړي او تان غواړي فلا تجعلن على نفسك سبيلا او نګر دې په ځان لار د ملامت ته ټول خلک او تابع دوی کتبه اتونه کې فقال ابي عثمان ویل به عبد الرحمن ویل عثمان تا وبارك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده تبعت کوم د تاسو د الله په طریقه او د کتاب الله د رسول په طریقه او په خلیفین بعد چې ابو بکر عمر دی وبايعه عبد الرحمن وبايع الناس المهاجرين والأنصار وما رأى الله إن عاد المسلمون صوت حديث د بیعت د پاره شو بیعت شته او د انتخاب دا طریقه شته چې اهل رأي والحل یو څوک منتخب کی اهل رأي والحل والعقد هر څوک نه غواړي چې هر څوک کفر کوي بازا غنده او لري شو تخته د مدینه ها قال ترجمه الباب اگر چې جایبی د باب بیعت سعید خو مطلب یو ته وګورئ بیعت څه نشته دی وای عقد عربي واقع ده په بدل مزونی مات ها چې زه ولا بدل ورکوم فلم یقول شین رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي کېده چې دا په جذبات محبت کې ده کم کار چې په جذبات محبت کې دا اصلاح به تدریجي کې څنګه تابع کوم هغه زنانه چې اوس محبت دي چې ما شیخ کړی دا خو د پښتون خلاف ده چې زما خاوند ورور مړ و، هغه ما څخه مخواوه، لیرې کاوه او زه منع کوم. څوک چې په جذبات محبت کې لږ سکوت کا به مناسب مقوله وګوره چې اصلاح شي نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شوي تاسو ډېر کسان د چې وساس وخت مخې راشي کو ټیم راغی الله دې دا صلاحیت درکړي او د هغې د خلې نه به داسې توزي تاسو به سخ به د باندې بده ولګي چې زما دې منصب ته وګوره زما مخکې دا لږ داسې خبرې کوي نو تاسو سبا د رسول الله سلام کاروایی دی دا کس په جذبات محبت کې دی نو تا هغه ته په نرمه لهجه خبره وکړه به سیستا پوک زه ډیر لکان مخاله دی امتو په نفسیات پیدا دې ته نه خو ویلې نه او ته بد ویلې سکوت ته او خدا په جذبات محبت دې پوښ لې تاسو چې دې واقع غنې لري دا یو مسله هم ده چې مسله کوي چې په دې کې الفاظ داسې راځي چې د زنانا لا فقبضت امرأة منا يدها فقال نبي صلی بل انا واراسا سخت ده خود ما په سر ده خویل شما وی لقد هممت او قال اردت ان ارسل الى ابي بکر و ابنه چې زه ته خودنه کومه د خلافت طریقې نه ده ابو بکر خلیفہ دی زه خو به هم پیا کومه ولې وای به ویونکی یا به تمنا متمنی کوي چې ګریم خلافه زموږ حق دی ثم قلت بهم چیرې یا الله او یدفع المؤمنین او یدفع الله او یا المؤمنین بلا شم کیږي هم دا غو وخت برنه په سره چې دا وخت کوي دا بکر خلافت دی دا د عاصم الله نه بس سره شوی وو رسول الله صلی الله علیه وسلم اشارات هم مقتدا شته دی په یو کې رسول الله اسلام دی په بل کې ابوبکر دی فقال راغب بن ورائب وې ډېر باندې سي چې رغبت بل دی او ډېر به یریږي د شر نه نو وودیت تو خدا غواړم چې انی نجیت منا کفافن لا لی ولا علیا او زه په بوج کې رانه شم نه زنده او نه مړ زما زړه خو همدا غواړي وایه عمر دیمه خطبه واورېده رسول الله سلام په انتقال کې یو عمر اوله خطبه یو دیمه په اوله کې خطبه کې خو ابو بکر صدیق نو راغله یو کوچا غو کو ساتي بتره وانه او په دیمه خطبه کې حين جلسه على المنبر وذلك الغد من يوم توفي النبي اسلام فتشهد خطبه ولا وبك سامت غلو لا يتكلم قال كنت ان ان كنت ارجو ما خو ګمان دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی موږ تدبیر وکړي ری ذالک یکون اخرهم دا مقصد چې موږ بتول رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې کیږو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول نو سپر کیږي خو خیر په یکون محمد صلی الله علیه وسلم خدمات نه منی دا دلګان چې خدمات ته صحابه ویلي ان الله قد جعل بین اثرکم نورا تهتدون به هذا الله محمد صلی الله علیه وسلم هذا الله محمد صلی الله علیه وسلم او هغه نور څه چې د الله کتاب دی او نه بکر صاحب رسول الله اسلام وسان اسنین وینا اول المسلمین بیمورکم دا اولاد مسلمانان د سات امور کې فاچه کوي فبایو وکانت طائفه من قد بايعوه قبل ذلك هغه هغه سفر د بنی ساده قبله کې خلک جرګي تراجم شو خو افغان بیعت پدې دیو ها وای وکان بیعت الله خو په تابه د حدیث سابقه سره ویل شوی کې بیعت وغواړي هم عن ابي بکر قال ابو بکر وی وفد بدا حتا چې زي لکول او خان پسې او خان تروي دا خلکو چې دا مو تکشو به کیر شلو به جرګراله معافي وختله نو ابکر صدیق ته وی چې زی عام انسانانو معاشره کې نه او شپن کې خلک دی دی او فیصله وکیږي خو مقصد دا دی چې تاسو من کم قاتلین چې د هغه بدیت ورکوي کمالونه چې تاسو راول شي دا وایي او دا غمړ بدیت ورکوي بیا بک عمر ته وی چې یا امیر المؤمنین دیت نه معاف کا او مالونه چې کوم راوړی شوی د غنیمت ته د عمر راي واورې دراو دا دغه نه معاف خدا متشو وای ها چې تاسو عذر پکې مقبول شي دا په تابع د حدیث سابقه ده ها خلفای اربعه او معیه رضی الله تعالی عنہ عمر ابن عبد العزيز په کې دي په نور په کې جو هم وي ها او حاکم دا کول شي چې یو څوک لري کې چې دا ته وځه ها دا د بکر خور چې چل کاو دی یې کاو بکر صدیق مړو د ماتم جوړ کړو او ما به دا وسې دې کو نه یو ځل خپې کا فانه پیا کړل میدان د ماتم ګرمو وایا چې بیعت څوک کوي نو هغه څه سزا د سیمه اور کې دی شي ها ها ها د قائد په نامه کې دی ونشو دا کان مالک سترګې بیا کمزوري شوي ها او چې د پاتې شوم دې نو تل اثرات په الذين خلفوا کې ها نو کچره د څه طریقې حاکم حکم کی نو منل پکار دی او مراور کېدل نه دی پکار قائم مالک مراور نشو